مصحف کې او 38 نزول کې پس د قمر نه نازل لې داوود صورت ابتلاء علی المصطفین دې کې وای مخکې د مصطفین او عجیزی بیان کړه نو دلته وای عاجز سکه بل ابتلوا بالمصائب مصائب امتحانات هم پیراغلیو نو رب تموش دکی د انبیاء علیهم السلام عاجزی او امتحانات بیانې امتحانات پیراغلیو زور ور نو چې تاسو یې زورور او حاجت روا مشکل کشا غنئ صاد دا حرف د حروف مقطعات ترغیب قران ته او شهادت په قران والقران گواد قران زی ذکر چې خاوند شرافت او د عزت ته قران عزتمن کتاب دی نو قران ته لاس ک چې تی عزتمن شي بل الذين بلکې هغه سان کا پروج کافر دی فی عزت و شقاق ای پسخ زده او خلاف کی دی عزت سخت زد شقاق اختلاف د قران نه په سخت اختلاف کی قران سره نه لګي قران سره دښمنی ده الله وی دوی ګوري نه په خواني می څنګه تباک په انکار داسې بدیم تباک وکما اهلکنا سمره ډیر مون هلاکړي من قبلهم د دینه مخکې من قرن قومنا فنادو نو وی چغی والی وی دا عذاب په وخت کې خو ولاتا نو دغه وخت ولاتا نو دغه وخت حين مناس وخت اخلاصي بیا دغه وخت کې د خلاصې لارې نه واتباش واجب دوی تعجب کوي ناشنا لګي دوی ته انجام جراغلي دي ته منذرون يرون کې من هم بدوي کې وقال الكافرون وای کافرون هاذا سائرم کذاب دا جادوګر دی دروغجن اجعل الالهه انا اشنا خبره ده دا توحید نه انکار کوي پیغمبر ځکه نه مني چې دی وای اجعل الالهه الا واحده آیا وګرځول دی پیغمبر غنو خدایان الا واحده حاجت روا یو یکیو ان هاذا بشکدا لشیون وجاب دا یو خبره ده ناشنا ناشنا خبره ده پیغمبر به یادو ناشنا مسله کوي زمون غن خدایانو د باد جدا د سرخوبات جدا د زامنو جدا د مال دولت جدا د مقدمو جدا دی وی د هر څه یو الله کوي ناشنا مسله ده دا دوه ډیر کارونه الله پزان څنګه واځي کولیش دا خو برخي سی ور کړی دی او تقسیم کړی نو دوی وی اجعل الالهه اله واحده آیا وګرځول دی پیغمبر غن خدایان خدای یک یو ان هذا بشکد الله شیون او جاب خبره ده ناشنا توحید ته ناشنا مسله وی اوسم ناشنا وی او خپل کې یو بل توی زې راځي چې زوته وان تلق الملو او لاړل اغا ملو غټان منهم د پدوی کې او خپل کې یو بل توی انیم شو راځي وسبرو کلک شاله الہاتکم بخپل خدایانو زور دین راټینګه ان هاذا بشک دا لشی یراد دا یو خبره چې دې کې د سې اراده ده دې زمونږ د خدایانو بی عزتی کوي او ځان لمشرت غواړي ما سمعنا مونږ نه دوریدلې به هاذا دا مسله فی ملت الاخره پاغه دین د ډومبنو کې د مشرانو نم دا مسلې نه وی اوریدلې او دا مسلې نه وی کړې دا نوې مسله شروع کړه ان هاذا نه دا الا اختلاف مگر ځان نه جوړه شوی توحید مسله یادوله او دی وی ز پیغمبرم او انزل علی ذکر آیا نازل شوه د پدبانې قران من بیننا زمو په موجودیا کې مکه کې غټ غټ سرداران غټان شتا پاغه باندې قران نه نازلې دا په دته نبوت ورکړې شو عجیبا بل هم بل کړي فی شکن بشکری من ذکر الله وی زما د کتاب نه بل لما یذوقوا عذاب بلکې لا دوی نه د سکل عذاب عذاب راشي بیا به پوښ ام عندهم آیا دوی سره خزائن رحمت ربک خزانه در رحمت در رب ستادی العزیز الوهاب چې زور ور ورکون کې ده سمانا الله وی دا ولی نبوت تاسو لاس کې تاسو به تقسیموي چې دلې ولې ورک عمله ملک السماوات آیا شهدی لربا چې د اسمانونو لرزه زمکه او ما بین او ما غش دې دواړو منځ کې دي ولی بادشاہ نو اختیار من تاسو یې سا فل يرتقو فی الاسباب دې دی وخیږي پاغلا روبانی اسمان ته الله ولا نبوت ورکړي دي نو ځا الله پسیو خي جزا الله سره جنگ وکي جندن تسلی د نبی علیہ السلام او د دنیا عذاب الله به تبا کی جندن دا یو لخ کرګوټه ده جندم ما ما دا یو لخ کرګوټه ده هنالک چې دغه ځای کې به محزومون شکست به خوري من الاحزاب دام د پخوانو ډلو په شان دي څنګه چې پخوانو شکستونو خړې دي بم مکی ولو خوري کذبت قبلهم قوم نوح دروغجن غنلو انبیاء علیهم السلام را د دینه مخکې قوم د نوح علیه السلام عادیانو فرعونانو زلو تا د چې خاوند میخونو یا خاوند لخکرو و سمود سمودیان قوم د لوط علیه السلام اصحاب الایکا بنوالا یعنی مدین والا اولایک العذاب دا ټول ډلې وی چې د شکست وړلو ان کله نه دا ټول الا کذب الرسول دروغجن کړي وم بیا فحق عقاب ثابت شو به زما عذاب و ما ينظر هؤلاء انتظار نه کوي دا موجودم الا سیتم واحده مگر د یوې چغې د عذاب مالها چې نه وي دل را من فواق واپس کېدل او درېدل فواق وقفه عذاب چې راشي وقفه و بیانی وقالو دغه ټیم کې ودی وای ربنا وقالو اوس د مشرکان وای وقالو وای دوی ربنا زمون ربا عجل لنا ذرا کې مونږ ته قطنا زمون غیسا قبل یوم الحساب مخکې د حساب دروازې نه دی استهزان وای ازمونږ غا عذاب دی مونږ له الله اوس راکی زه اخرت ته انتظار نشو کولی اصبر الله وی صبر کوا علا ما یقولون دا دوی چی وای واسکر عبدنا داوود الزل اید دی زینوس ابتلاعات د انبیاء علیهم السلام په انبیاء علیهم السلام امتحانات راغلی وګوره په زک داوود علیه السلام امتحان او ابتلا واذکر عبدنا یاد کا زمون د بندا داوود داوود علیہ السلام غ ابتلا زل ایت چې ډیر لوی با همت او عبادت هم کو خلافت هم چلو کاروبار هم کو انه اواب دی بشک الله تعالی ګرځیدون کې ان سخرنا الجبال مون تابع کړو د لغرونه ماحود سره یو سبه نه پاکي به وي بل عشي ول اشراق ماخام او سحر والطير او مارغان مل تابع کړیو معشورا را جمع شوه د تبر را جمع د چې بکله زبور وي نو مارغان مو تراجم کول له واب دا ټول د تتابیو وشدد نامل کوم مضبوط کړي د حکومت واتینا ول حکمت ور کړي مول نبوت وفصل الخطاب واضح بیان ډیر ښه بیان به امکاو وهل اتاګه نبو الخصم امتحان دار الله په ورځ امتحان وکړو وهل اتاک د داسې کړیو تقسیم کړیو عدالت به د سار د ماسپخینه پوری بیا دا پلان کې وخت به زما دا کسبی دنیا به ګټم زغره مری به جوړوره او د شپې به عبادتي نو د حکم کړو چې الکه دا چا چې د شپې سم مقدمه و غیره راشي مال بنه راځي د شپې مقدمو حل نه راځي بس سار راځي شپې ز صرف عبادت کوم الله تدا خوخه نشوا الله په امتحان راوس وهلتا کای راغله تا تا نبول خصم خبر دا داوی داوی دارو جګړمارو دو جګړمارو جګړې وا نورالل داود علیہ السلام له شپې استصور المحراب کله چې دی راو خطل په دیوال د عبادت خانه عبادت خانه کې د عبادت کو د شپې دروازه بنده و په دیواله راټوب کړ دا دواړه کسان جګړمار داودار رااله کله چې هیڅ دخل کله داخل شو الله داوود په داوود علی السلام ففزع منهم نو یرید د دوینا چې دار پسې څوک مرګ لرالل کسنګ دا مساله د دې یو کم ځلی زما یو دا ویدا یو امراکا او بلدار چې ډیر چالاک هم نه الګه چالاک سوګ دی خبره ته کې وی چالاک هغه خبره نه نه داوود علی السلام بس د دې یو خبره وره د ابلنا فیصله ور الکا زیاته کې مغواړه دې داګړ خبره دا سينوا وې دا یو غړ دې مغواړه وې دا یو غړه به نه غواړي دنه دا یو غړه دنه ما دا غنه غشته ما خود بس د یو بیان مور فیصله په دی وکړه نو د امتحانو الله ورلدا تمرین او مشق د فیصله خود چې یو به د شپې پابندی نه لګي د خلکو به ضرورتي پرې د چی راځي هر وخت او دویم دا چې د یو فریق او د خصم بیان باندې فیصله مکه ولا دواړو اورا مته دا فیصله وکړه لکه مغواړه قال ورته ویل قد ظلمک یقینا د ظلم کړي لقد ظلمک بسواله ناجتک د ظلم کړي دي ستانه په غستلو ستا د غړي اعلان نعاجي اعلان عاجي چې خپل غړو سره یو ځای کوي و ان کثیر من الخلطا او یقینا ډیر دا شریکانو نه لایبغي زیاته کی بازو علا باز بازي په بازو وی شریکانو کې دا سینو چې کاروبار کوي او ببل زیاته کې دا وره زیاته کې ټول شریکان نه الا الذين امنوا مگر هغه شریکان زیاتې نه کوي او بل سره چې ایمان وروړي عمل کوي نیک خو قلیل ما هم دا ډیر لګي لګ شریکان د یو بل خیال ساتي بعضو خلکو دلته اسرایلیات ویلي وای دا د داوود علی السلام په فوج کې او کمانډرو د هغه یو خزوا نعوذ بالله من ذلک وی داوود علی السلام یو ورځ بر کوټه سر ته ختلو دا خزه ولي دا غې ډېره خوخه شوخه استوا بس د وی چې را د دا خزه به څنګه وکم او د د پخپل یو کم سل خزه وی بس وی هغه هغه جهاد لولېګ وې زبس دی بال تمړ شي او په خزه به ځنی کو دروغ نوذ بالله من ذلک وې دې مطلب دې سو غول خره وې دا بس اساسي تمرینو چې ما د توې دغه مطلب چې د فیصله د یو فریق په خبره کړې و امتحان به داسې مکوه بیا وزن داوود بس داوود علی السلام پوښ چې انما بشک فتن او موږ په داس ما شو کو ازمایش دا چې یو خدای شپې پابندی ملا ګولې دا دیم د یو فریق فیصله باندې د یو فریق اورې دوه باندې فیصله وکړه فخر ربو فاستغفر ربو معافی وغوسته د الله نه او پریوت رکو کوون کې وانا بل الله تعالی ګرځیدونګه فغفرنا له ذالک نو موږ د مخ کې نه معافی کړي ودته د دې وین له بشک د دیننا زمون بنی لزلفا خامخه درجه او حسن واب او خزه د ورتلو او موږ داوود علی السلام ته ویلو یا داوود یا داوود علی السلام ان بشک موږ جالنا کوم ګرځولې ته خلیفتن فی الارض خلیفہ بزمکه کې نو سبا دې کاری فحکم خلیفہ دې ته وای چې فحکم فیصله کوه بین الناس د خلکو منځ کې بالحق د الله په قانون ولا تتبع الهوا تابعداري مکوه د خواهش فیضلک عن سبیل الله خلق به د الله د سم لارې نه واړی نو فیصله په انصاف کوه ان الذين يخنانا غسان يذلون عن سبيل الله چې گمراه شوی د الله لارې نه لهم دي د بار عذاب نه عذاب شدید او سخت به ما د دی وجې نه سو یوم الحساب چې دوی رکړې د ورځ د حساب